ځکه چې د شلې مسکالې څلوېښتمه نیم مسکال کېږي که نه که پیرا شلمه وایي خو پیرا یو مسکال مې بیا استلی چې شلمه حصه زکوت وایي خو زکوت خو څلوېښتمه یې استل شي نو نیم مسکال به یې که نه زکوت په شروع شي لما روینا ای حدیث دی وایي نه چې په دې مخ شي باب شي مې که نه حدیث ذکر کړو اما صاحب ته که نه چې ویلي وي که نه دا غشل مسکالا مسکال وزن چاته ویل شي دا کیم وزن دا ول چې ول مسکال ما مسکال هغه شی دا چې وکنه هر اوري پی دی کنه ل هر او مسکال دی کنه لاس ری پی چې جوړیدل ما یکون کل سبعه منها وزن 10 درهمه مسکال نم هغه مراد چې وی به کنه هر او د دې مسکالینه وزن د لاس روپی سره برابر و پرین چا تیر شو سپین زر لاس روپی سره چا وزن برابر ده هغه مسقال متبر ده وول معروف چا معلوم ده دا یو کسور په دې چې دا خو دور ده پارین کنه دغه درهم تعریف تر تکړو چې درهم کنه د 200 درهم چې د سپین زر زکوت نصاب ده دا کوم درهم مراد دی وای چې هغه درهم مراد دی چې هر لاس روپی یو مسکال کېدلې ا درهم تعریف ته تو کړو کنه په مسکال باندې مو درهم نه پېژندلې کله ځکه چې درهم مختلف دي کنه به تو سری په تو کړو د درهم تعارف مر تو کړو په مسکال باندې چې کنه ا دې غری پین اری پی مراد دی چې هر لاس روپی کنه یو مسکال کېږي ا د ن خ معلومه چې مسکال خو کنه معلوم ده خو به مش پیژني نن تری پته کې د مسکال به په هیدر رحم باندې چې مسکال ایګه ته ویل شي ول مسکال ما یکون کل سبعه منها وزن 10 دراهمه مسکال هغه دا چې وی کنه او هر اوه دغه مسکلینه وزن دراسي پیسره نه دا مسکال مجهول شو او تیه تعریف پر تکه کنه فقا عشت درامي سرا چه کنه دي لاخري پي سرا وزن برو بار وي کنه هي وي مسكالي آ مراد ده هي در همي تعريف تر مسكال تکرو پادر پشندري وي او دي مسكال تعرف تر كي کنه پي در همي بنده خو دور ده وچه اول معروف دا وچه معلوم ده مسكال معلوم ده کنه دا مې اسه وضاحت پر خبره ته وکړه چې بل مسکان نه وشي هغه مسکان وشي چې تی پیژنې کنه چې او مسکال لاسې پی کېدلې کنه هغه مسکال ده یو مسکال امیشتس په وزنې باندې سلورنی مې مشه کېږي کنه دا وخت قدیم آ کنه دا عربي وزن او مسکال امیشتس مو چې کوم مروج وزن دي کنه یو مسکال سلورنی مې مشه کېږي ساڑھے چار مشه بیا سره د حساب چې شل مسکال وي یو مسکال سلور نیمه مشه کړي د شل مسکال به سه مشه شي په سلور نیمه شه زره برکا سلور شي زره برکا شي ته اتیا شو اتیا مشه او نیم نیم مسکال نه را شول کنه شل مسکال چې سلور نیم نیم کې خلاص په نه جوړ شي لاس مسکال به جوړ شي یا غتیا ته لاس مسکال نه را وو چې واتیا لاس مسکال به شي کنه او اتیا لاس مشه به شي یو مسکال سلور نیمه مشه ده او د سره د نصاب کنه هغه شل مسکال ده سلور نیمه ته په شل سره دربیر کنه د به هغه نه اتلاس جوړ شي نوې مسکال اوس هغه مشه اتلاس مشه شوله او یو به شاد ویلس تولې کېږي نوې چې په بارا تقسیم کې صد بارا چوراسی او خو تو لرو غلې پیرا و شپېژ ماشه رو غلې کنه او تو له و شپېژ ماشه یې او نیمه تو له اسره دې نصاب ده کنه او نیمه تو له چې چا سره او نیمه تو له زار وی کنه بعض دا سای نصاب ده سره شل مشکل زار پیرا شپ د زکو تر ولکه چې کول پتیر شي او نیمه تو له ثم في كل في كل اربعه مساكين كيرتانه اذن بعد بیا په هر سل ویره مسکلې شي به دوا کیرا تزکو ترسي لأن الواجب ربع عشر ځکه چې واجب خو سل وشتمه ده لأن الواجب ربع العشر واجب خو سل ورمه ده لسمه ده سل ورمه ده لسمه وذلك في مكونا او دغه سل ورمه ده لسمه پاش جوړی چې پوس می تو ویل کړ چې په سل ویره مسکلې شي به دوا کیرا تا دا سل ورمه ده لسمه ده یا سل وشتمه ده یو مسکال شل کی راته شي سلویر مسکال به اتیا کی راته شي پاتیا کی راته شي دوا کی راته دای سلوشتمه دو دوا د اتیا دای سلوشتمه دو نه هغه سلوشتمه رولا ځکه چې سلو کړ سکو سلوشتمه وي لأن الواجب ربع العشر ځکه چې واجب فسلمه د رسمه دو عربي انسه شه د کسر الاخر سره چلیږي الا سمره سره په دې نه پوسه به کوم دې سره د کسر انسان نشته هو پاربي شکل دا غبټه تر لسمه رسیدي کنه نصف ثلث ربع خمس سدس سبع او ثمن و تسع و عشر اوس یو لسمه دې څنګه پیرا انسان نشته یو لسمه کنه دوه لسمه نشته کنه ابه ډبل جوړوي سلورمه دې لسمه امی څنګه دا نوم سچ سلويشتمه یعنی وای په سلويشت هي تقسیم کا ايه کنه به سلويشتمه سره خلای ته سلويشتمه ویل شي څه باندې جوړي دا اتیا کې ته لسمه اتیا په لاس تقسیم کا د پښې یوار وخلا که نه وته باندې وته وته د پاتیا وشه د وته د یې سمره شوله د یې لسمه شوله ا دې کې وته سلورمه سمره کېږي ځکه چې هر یو مسکال شل کې راته ده که نه بیا وته مسکال څلوېر مسکاله به که نه بیا اتیا کې راته جوړ شي په اتیا کې راته شي دوه کې راته ده څلوېښتمه شوله وليس في ما دون أربعة مساكين صدقة او نشته دغه پیګه زارې شي چې په څلوېر مسکلې نه کامي په زکوت نشته یو مسکال په وړي دوه په وړي درې په وړي په زکوت نشته عین ابي حنیفه رحمه الله صاحب په نوم باندې وایي دا ماته جبو یارونه پر باندې وجبېږي به حساب ذالک په حساب د دې کنه هې دې غزي تولی سره چې یو مسکال شي یو مسکال به په سلويشت حصے تقسیم کې دا په سلويشت ټوکړي تقسیم کا به پاشا یو ټوکړه روخله کنه یو مسکال شل کې راته کېږي هې دې شل کې راته کنه دا بیا نیم کا خو نیم نیم کنه کې راته ا نیم کې راته روخله کنه چې په شلې مسکرې نه چې سزار کمی په زکوت نشته او په زنا ری وکنه به تشي کې چې شل دینار نه چې کمی زکوت نشته شل دینار وشي دوی ته مسکال وشلې دي وی چې کنه هر دینار لاس ری پی کېږي اسره زره دینار ا دې قیمت وو د سپینه زره کنه پیسې لاس ری پی په شریعت سره پاو شي کنه دا نسبت وو چې لاس درهمه او یو دینار قیمت یو برابر وو دا د یو وخت کیسه وه کنه ایس د سپینې درې او د سرې درې نسبت چې ډېر بعد راغله ده کنه ایس ډېر سره وریا شوي دي ولې یوه په لاسه نسبت و کنه لاس د سپینې درې پی او یو درهم د سرې درې کنه ایس په زراوې ته کیسه سره وتلی ده کنه سپینې زرې نصاب هغه کنه ډېر کمر سي کنه او یو تلا اسره درې یو تلا کنه یره سلويش درې ته ورسول کنه په 40000 دو کنه نسا کنه په زراوي کنه فرته کنه د سپینه درې کنه ا د لاسې نسبت نه په زراوي ته نسبت رسول ده قال وفي تبر الذهب والفضه وحليهما واوانيهما الزكاه وفي تبر الذهب والفضه او د سره زره او د سپینې زره په خشت شاده کوتا و خلیه ما په ګانه شاده کوتا و اوانیه ما په لشي شاده کوتا ان سره اوس پیدا کړي چې په کیم شکل شوی کنه دا کنه کا مسکو کوي او کا تیبر وی او کا د ګانه په شکل شوی کا د اوانی و د لشي په شکل شوی کنه په دې شي په غونډه سره کوتا ولی که پشه کرور کو کنه چه کلا سوڑشی اغا شکل کنه ادی سیکی و یس پر شکل اختر کئی بیو نرکتا کنه بری پی وینا جوڑا وی کنه ایتا ره سیکا ویتا ویلشی سیکا اغا یس پر دا مهر کنه و دا زاره چا سیکی تا میوچ ایتا مسکوک ویتا وی کنه مسکوک یا مضروبه دا کنه که دا غزار کا مسکوک وی مضروب دا کنه ساچه پده بنده کنه اغا چاپ خطلا دا و ری پی وینا جوڑا دو اخو دو دو کنه دولت تا خدا کنه زار د کوتا پشه کدا سه خشته په شکل شوا تبر وتی وی سری پینو له جوړا غاندو له جوړا کنه تو څنګه پرته وی نصاب پیراو کنه شرم مسکان زار دی کنه یا 200 درهم ری پی دی زکوت بیا در باندې ورولو یا غانا نه جوړ دو یا لیشي نه جوړ دی کنه لیش یا نه جوړیږي کنه لټینا او چاینا کینا نه جوړیږي وقال شفیره مچ لا تجبو في حلي نساء وحاتم الفزه لرجال نو واجب دي په غانه د نساوي شي او په غانه د په ګوتې د سپینه درې سره شي اشتناوي غانه چې سپینه درې وي یا د سره درې وي دا ته خلاصه دو ای په غانه د کوت نشتا یا نریناوي ته د سپینه سره ګوتې خلاصه دو دا هغه مباح غانه شولا نه په دې د کوت نشتا لانه مبتذلن فی مباحن ځکه چې دا اگر کزار دی خدای سمریږي په مباح شته غلا ولا جوړ دو راو دي شریعت اجازه وردا فشابه شیاب البذلا ندا غزار مشابه دي دي استعمال دي کنه اجمه دي استعمال سره چې سا خپل استعمال وي خپل زړوي ولا نه مینو چې ان سبب مال نامن سبب د وجوب زکات پر مال نبی دا چې سړي سره کنه مال نبی وي د مالمی مالک شي کنه او دا غزار دي کنه دا سپین زار دي کا غړې بلې کلیشي بلې کنه دا مال نبی دا کنه دا سړی یا د شد د مال نمی مالک ته کنه ته په دغه کوتر غره ده و دلیل نه ما موجود او دلیل نه ما موجود ده پشه په دې زاره شي کنه دا چې کیم شکل بدلوي کنه ا دلیل نه ما موجود ده ځکه چې دا په دوه خې په کنه پیسې دې پر دي افرې پیسې د خپل در سره دي کنه په دې دې چې په دې باندې کاروبار کا په دې باندې کنه سامان وخلا ار شي په دې باندې ملويږي کنه دغه پر دې پرودګار یو حکمت ته کنه چې دا کنه محبت سیکا د زړه نشته سره کنه کاسه کده دنیا ولا خیر کې صفاق کو چې دا زار کني په دې را ډېر قیمتي جواهرات شتا پیدنوک جواهرات سره چې نه یا دوی جوړېږي او هغه نه کنه یا بل شي جوړېږي کنه په دې دی چې په دې باندې کار چې څه زار مې مې کنه زکا په دې کوي او دا په دې کوي زکا په دې کوي ګاډه په دې کوي کنه دا قیمتي شي دا کنه اسره کسي کچې مو ګاډه دې زار سره برابر ده کنه زار نو خري ګاډه په دې کوي کنه کپڑا په څه نو خري په دې پکو کنه چې کې تری نه دلیل نه ما موجود دا ول اعداد د تجارت حلقتن چې ته یې راي د تجارت پر پیدا شي دا لا پیدا تجارت پر دې کنه تی چې سوی نه جوړوي کته ګانا جوړوي کنه شي جوړوي و دلیل هو المعتبر و دلیل معتبر ده کنه د شکل نه معتبر تو شکل د ګانا ور کړو چې زه خو یې کړه تجارت نه په باندې کړ کنه یا شکل د لیش ور کو چې زه خو کنه لیش ونه جوړوم زه خو چای نه پښې چې مړی پښې خور کنه زه تجارت نه په باندې کړ کنه اته نشي کتل دلیل ته به کتل شي کنه چې دا مال نمی ده و دا تجارت ته پر دې په دې باندې چې سو خلک نه شپه باندې کېږي بخلاف الثياب بخلاف الجمينه جمعه پاکه شدا برکات نشته کته ځا پکې چې تجارت پر دی پاډو شه پرته دی کنه سره تجارت پر دی کنه او کته ځا نه کوم دی کې چې را تجارت پر دی خو د دې مې کې چې خپل ګڼډه ته زون تک نشته منو یې کنه بس به کنه بیا څه کنه هغه نه پښمر کېږي چې څه ملوي په کنه ته په سراسي دی به کنه بیا نه جمعه شولې په په دې بشه نه کېږي او زار کنه زار چې چیرته دریمي هغه زار دی کنه او هغه پیسې دی او په دې باندې کنه شای کېږي فصل فی العروض دا فضل بیان دی کنه سامان شي عروض یې مده کنه عرض دو عرض پر معنا دو د مزکه نه او د سایمانه علاوه ام ذکر نه و د سایمان علاوه میر ارشی ته عروض وته ویل شي مزکه تعکار وی ته عروض وی ته ویل کنه دارنګه زنور ته کنه چې په بیا مې سره ور اته سایما وته ویل شو کنه اذن ما سوال میر چې سړی کنه عروض دی حتی کې سپین زار سره عروض دی کنه خدو ته مقابلتن ا کرنه د مقام د وجه نه دوته به د عروض نبی زارانه وخلی ځکه چې زاره بیان خپل وشو کنه ا د عروض مراد دي کنه چې سایمان وي زاران وي سپین زارو سره کنه د نه مسوان لري چې څه دي کنه حتی که چې مزکه با په شر وریدو کته کنه مزکه چې تجارت پر ودا او شو کنه فصل فیرون دا بیان ده په احکام د عروش په مسله د عروش ازکات واجبتن زکوت فرض ده فی عروض تجارت په سامان د تجارت شه زکوت پاره ده په سامان دي تجارت سه پا زکوت ته نه زکوت ته مول می په چې زکوت په درې قسم مول شل کنه یو په سایه ماشه ده سایه ما منا تیر شل کنه یو په سپینه سره شل ده او یو کنه تجارت په سامان شل په دې شې زکوت نشته ا دې درې چې موراوی کنه کبسوی سره وی کنه پا زکوت نشته زکوت پاره ده په سامان دي تجارت سه کائنتم ما کائنتم ا ت ا م ي ن د پر د ا ل ل ګ و ي کاي ته ما کال کنه په داسې حال شي چې وی چې سوي ها چې سره وي خو چې تجارت ته پروي کنه بس به دا عروض تجارت شو حتی کې چې زنور زنور کنه کې و خرڅوي کې کنه دا وکړه عروض تجارت سو ساي ما نه دي مزکه دي کنه کې کنه خرڅوي پلټینا کنه کې و خرڅوي دا عروض تجارت ته کپڑا دو غلا دو دوی چې سره دي کنه دا ټول عروض تجارت دي اذا بلحت قيمتها نصابا من من الورق او الذهب ا دې په خپل نصاب نشته سایه ما غوندې یا سپینه درې غوندې سره نو کنه دا به په نره تله تله او د قیمت و سره نصاب ته ا چا نصاب ته ا چا دی ته یا د سره درې چا کنه نصاب ته د مر سامان تو سره تجارت ولوي کنه چې خاص یې کې به د سپینه درې نصاب په منو شي کنه 200 درهم به د پوشي یا چې خاص کې کنه به د شل مسکا زار په منو شي کنه نه په دې ګوري چې ریشا به زکوت صاحب شي کنه او تجارت معنی ته کوي چې تجارت ته ورشي کنه چې تی چې کله وخله بیا په وحی چې تنیات ته خرڅولې وي ته چې دا به زه خرڅوم کنه به دا تجارت ته پرشل کنه چې تی کله بدلوي تو ته پس مول په بدلا ته تفسیر تیا مول ورکوي کنه ای په بدلا ته تفسیر و نیت تجارت کې بیا تجارت ته پرشل کاته څنګه پریت وي کنه په کولې کولې دا پریت وي و ي خپل نيات نه وسان يې په دې نيات يې کنه چې دا به خرڅوم کنه خو یا د خرڅوم د کول په تر دوا په تر شوار کو به زکوت وبوسي ځکه چې دا استعمال تجارت ده لکول اسلام فيها نبی سم پرمای دې په بری شو کنه یو کوي مها قیمت کوي به د سامان فيؤدي من كل 200 درهم 5 دراهم به وبوسي د هر 200 روپۍ نه 50 روپۍ یو حدیث مبارک ورغله دا چې تجارت سم نبی سم ویل دي کنه چې قیمت کوي او چې 200 روپۍ کنه جوړېږي سمره 200 یې د څه په سال باندې پزری په وسه سره سم او وسه بل چې ول انها معده للاستثمار دا که سامان تجارت دا ته يرشو دا د غاټي د پورا ازي تولي د پورا ځکه چې تجارت خلک غاټي د پورا کنه سدي په بده روکو بیا خرڅوي کنه پسلي نه خرڅوي ا د هغې پر کار چې پنځه باندې سل بیا خرڅوم په لار باندې کار چې ګاټه پښه وکړه دا ته یو د سنوا دی پره خو بیا دا د عبد په تیوري د بندا سره دا بندا تجارت پر ولو کنه اثر نه دی چې خلکتونه تجارت پر وي فالبا المعدى بيدا د سره بدا بالکل ورسیخ دي دا تجارت سمانه ایک ازار ته چې هغه ته یو تجارت پر پیاده د سره سره چې ازار دی کنه هغه د کوم تجارت پر دی خو هغه په خیر تجارت پر جوړ کیږي نه او دا تجارت پر دی خدا بندا تجارت پر وکړه چې پاس کو څه پر زکو ترور و یحدث نیت زیارت ا تجارت نیت ته هر تا اول نه چې تو مل تر نوځي کنه لیل بت لیدا دې پر چې عادت خو په ثبت شي کنه تا یو راز ثبت تجارت پر ثم قال دنا بعد یول قیمت کوي به یو کوي مو عرف المساکین قیمت کوي به کنه دا غا سامان تجارت نه پیګه نه صاحب چې هغه ډیر نه فهمندي مسکوري دی پره چې په کیما په ایمانا باندې کنه چې ته وتاله اسره دې باندې قیمت لګوي په سپینه دې قیمت لګوي کنه په زې مې قیمت لګوي کنه چې انفاوی مسکون ته پیدا وي پښه کنه چې زکوت زکه پښه سي کنه پای قیمت کوا چې زکه زکوت پښه سي احتیاطا لحق الفقراء دیواجه د احتیاط حق الفقراء وینا کنه پاګه ما کې مت کوا چې پابو نه حساب ته نه رسېږي ځکه چې خو زکوت نه بخلو شي کدای شي کنه شاته په زکوت وی فقرا به حق وی کو چې تیونه خره قال هدي من فرمایي چې وهذا روایت عن ابي حنیفه رحمه دا یو روایت مو حنیفه صاحب نه چې کوم انفال لفقرا وی کنه پابه کې مت کوي ایسو د سره د ریکن حساب اخو ډیر کنه و دا مسئله چلیږي یا دا مخنه په چلیږي زره خبر ده یو طرف ته خو پیدا دو پښې مسکینه ته چې پسپینه زره میږي سو بیرته کی تو سره په دې ګل سامان دا سوداګاری پسره دې سو بیرته کې به دنی مې لیکري پی کې مات سامان نه ده سره او چې پسپینه دې سو بیرته کې کنه به دوه ورخه پسپینه زره حساب نه جوړ شي اتیا زره پی سامان خدا په دې ګل شي زکوت په در باندې روشي په تو د کوترو نو تو د کوتنو شو خستله خون سبو ضرورتینا دمرا چک شوی دی او دمرا منګی دو یو یو شای چې خلې کنه په زرا لري په پابه په یو شی باندې دریمي نه چا سره چې سلویر درې پی وی دا کری پی په شکل شي وی خدا وې دون وې دون او کله سلویر سره درې پی په کې سامان او فلتو سامانو د سلویر سره کنه دا غنی د زکوت من شو خستله غني شو زکوت کنه که په زکوت نه کې خو خدای باندې شي زکوت نه ډېر غریبون دي کنه چې اده غربت تلیش نه وتل او دون شول کنه زکوتینه په دې باندې حرام دي ځکه چې کم څه کم سرویس درې په خون سبا کنه ډېر ځنګړي سراوي کا چې ډېر ځنګړوي کنه فقیر شه دې مر پتو و کارې مکارې وکړه پر ته دې په شي کچ یو شای وخره کنه قیمت کوي کنه اده چې په زرو په سمر نرسي کنه پتو سامانی به سرویس ته به قیمت ورسېږي هغه وې دون دا د زکوت سزا به نو خلی بلا وې دون دا بلا وې دون دا کنه که په دنه شتا کنه خو په دبو نشتان په دبو نه کېږي یاره به ها اې دې غربا وې دې فرس نه وته کنه اغنیا شو نو به دا طرف ته نقصان دی دا او که په سره درې سبه ته کې بدواله کری پیچا سره نشتا د ډېر خلک کله په غریبو نشته نه ودی او زکوت به یو خسته شي کنه په دې بل طرف ته به ګاډر صاحب شي کنه چې په سپینې درې سبه ته کې به غریبو تر نه ودی نه به دونه شنو ودی چې په سره د کې به غریبان تر نه وځي خو خو اعتراف په دې دوه کنه چې یوسف په سپینه زاره ده کنه یوسف به دې ته کسي چې په چا به زر کې زکوت روشي په بل ما ته چې په سک په زر کې باندې زکوت نه محروم شي کنه په داسې ما ته وګوره په دې سره وځي چې په چا به زر کې زکوت روشي کنه اپ سپینه زاره شي کې ساده کنه پاشه ګټه ده وفي الاصل حيرهم دو ته هم متن په اسراو کا چکیم انفال لفقراوی او په مخصوص شکل نه واک ور کړه د مول چشتن ته اته مرضی دو تو سره په کل سامان دا کا پسری سوبه ته کیا یره دوی مړه کته قیمت را سوي نه رسېږي او کا پسپری سوبه ته کیا کنه لأن ثمنين في تقدير كيم الاشياء بهما سواء ځکه چې د دواړې پیسې د سپین ځاسپې ته ثمنین اوته لشي حجرین اوته وی کنه نقدین اوته وی دا دواړه پیسې دوه قسمه پیسې په انداز لګولې دي قیمت یې سره یو برابر دي سپین زرا پیسې دي او سره را پیسې دي کنه په دې باندې د شی قیمت جواتېږي في تقدير قيم الاشياء قيم جمع دي قيمت تو قيم قيمت مصدر ده كنا اپا فعلة ون قام يقوم قياما قيامي تام كتا كنا او قیمت منه خاص قسم تام کا د هر شي کنه خپل تام کدو منډې ته چلو شي منډې شي مختلف شي نه دي کنه اړي کله نور دي چرګ اخر تیږي چې مکی اخر تیږي اړي کله وزې می اخر تیږي کنه هوې مشادي کنه دا سای سودګار چې ویر شي کنه په قیمت تل تل دي قیمت تل دو چا کسي کچا سمره وزن پتو شي کنه هغه سره تر مخته کنه ا خپل زاره تا کسی خپل نوټه تا کسی وای زنور تا کسی کنه چې سمره وزن دې زنور کنه په د زاره باندې کې زنور تام کا کسی کنه چې یاره خو په یو تل نه خو زیات قیمت دې زنور نشته دی غو کنه یا دې وسې میږي کنه په یو تل یا په نیم تل نه هو کنه دا وزن دور نه ده نیم تل کنه قیمت تام کا لري کنه نه دا کا سپینځر دی کا ځکه سره دې دواړه دې پر غلی کا چې په دې باندې شي کنه تام کا کسا په دې باندې شي مخه قیمت کسا کنه چې پای کې مت کوه چې پیسې نصاب ته رسېږي زر کې وعن ابي يوسف انه يكمل بما اشترى ابي سن روایت ته چې قیمت کې وي چې پکې مې دوه خسي وي ولې پسپینه پسره باندې وکړه کده کنه ا دې کې د کندور چې سامان یې کړه پسپینه درې کړه که پسره درې کړه کنه که پسپینه کړې پاره کې مطلب یې ځکه چې پازر کې سوپ کړل شي کنه او که پسره کړه پاره کې پازر کې سوپ کړل شي ځکه پاته وته لګېږي خدا وته چې انکان سامان مې نکوده که د پیسې د نقود نه وي په سره زر کړو په سپین زر کړو کنه لانه ابلو فی ملت المالیت ځکه چې دا ډیر کمیل ده ډیر زر کې رسوین کده په پنګې د مالیت کې یوري پکړه ده اندازه ته لګی چې دوته په سمره خرڅېږي کنه فلاور شي په دمره کړه په دوا تل مې کړ دوته په دونیم تل خرڅېږي ځکه پته وته ولاګړي و ان اشترا بغیر نقود او کله نقود نه مال بوشي کړو مال کې بدلې مالی کړو د کپڑا ور کړی و اے غلا ور کړه کنه غلا یې کړې خو په کپړه یې کړې دو نو به دا په سوی قیمت کوي بیا یو کوي محاب به نقد الغالب قیمت کوي دا کنه پیګ نقد به باندې کې چې قیمه کنه دوه ته ډېرې چالېږي دوه ته پسپینه کاروبار ډېر کې که پسره کاروبار کې پای قیمت دی وته وا وان محمد ان یکما به نقد الغالب مطلقاً امام محمد کوي چې نه مطلقاً به په نقد غالب قیمت کوي کنه خپل پیسې ته باندې کسې چې بو پسپینه کړه دا یو پسره کړه کنه او د ته باندې کسه کان چې دا کنه چې پیدا د مسکین ته هغه په دې وطن شي کان چې پکې مې پیسې ډېرې چلېږي پکې پیسې ډېر کاروبار ده کنه پای کې مات دی وته وا على كل حال كما في المخصوب والمستهلك لکه په غصب شوی شي اته نه چا شای و پرولو غصب یې کړو هلو کړه دا اوسای دی ونی ولو کنه چې مونږ خو د سکوټر پروله ده کنه ایسا سکوټر ونه وکړو کنه اخو نشتا د خرڅ کړه دا یا ور کړه دا کنه اس په قیمت دی وته په سیمه کې ماده وځي کنه دوه تا چې په قیمه پیسې بونه کاروبار ډېر کې پابې کې ماده په ډالر نه په پاکستاني بونه یا چا شاید نه حلو کړو اس به نه وړه کنه هدې حلو شو شي قیمت په پنګ د غالب دی وته دي دارنګه زه کوتوله کې ساده فتوا دې کنه متن په مسله دو کنه واذا كان نصاب كامل في طرفي الحول دا ډېره مشکله ده صاحب راټول شي کله کله کنه ا دې کنه سب ته ټول شي کنه سب په باندې روکو هو چې به خاتم نه وي او په سر نم شي کنه به پیراوي په سر شي با پیراوي او بل کو ته چې دا ورې رسي بیا با پیراوي اما لا بد من في ابتدائي خلاصای نشته د نصاب نه په واسر شي لید نکات دې پر چې نصاب هو کا سبب هم مناقض شي وتحقق لنا او چې غنا خو ثابت شي بخلاف ما لو هلك الكل بخلاف ما چې ټول نصاب ورک شي حيث يبطل حكم الخول ا د کول ولا حکم ختم شو اس کا بیا ته نصاب په لوس رغلو به بینن نه بیا شریکه وکنه او ورې به نش مره ولا تجب زکاتو او بیا زکات نو واجب دی لان دا من نصاب في الجمله زکه چې کنه نصاب في الجمله ختم شو ده ولا كذلك في المصطلح اون درنګ په مسله ولا شي کنه چې نصاب هو سره سپوتی وي هو کم شي دا کنه به خي نصاب نه ورشوا لان بعض نصاب باقن فبقي نکاح ده وتزم قيمه العروض الى الذهب ورجم کوي به قیمت سامان سره زره تا اته سره کنه یو دوی مو شی سره زره دی کنه نیمه تولا دی یا کنه یو دوی توله کنه یو مو شی دی سره سره او تجارت سامان ده لأن الوجوب في الكل باعتبار تجارته ځکه چې وجوب په ټولو شی د تجارت په سترګه باندې و که په سره زر شي دا که په سپینه زر شي دا که نه ځکه ځکه چې تجارت پر دی تجارت پر تجارت پر دی که نه دا سمانه تجارت پر ده که نه نه دا په حقیقت کې زار دی و ان افترقت جات الاعداد اگر که ګوشه ګوشه دا لیار دی تویریه که نه او ته تجارت پر بل دی و بل کنه شریعت تجارت پر بل وی کنه خلقتن تجارت پر وی و یزم ذهب الفضه زار به سپینه ته ورګړېږي که نه مثلا تو سره سل درهم درهم دی سپین زار نیم نصاب موجود ده که نه و تو سره یو تل زار دی دا یو تل زار کنه چې خارسي کې و دینه درهم جوړ کې کنه سل درهم باندې به خارسي کنه سپینه د حساب باندې پیرا شي دا به کنه داسې شمیرې کې چې دا مې خارس کړلو په دا مې کنه زار به سپینه د پیرې په مې باندې بدل کړ او حساب باندې پیرا شو للمجانسه ته ځکه چې یو جنس ته د زار سپینر سره کنه اگر کا مدای بیره د اوی سره زار دی هغه سپین زار دی کنه هو من حیث منیت یا سمنیت په سره کې بچ هغه پیسې دی هغه پیسې دی کنه ومن هذا وجه سره سبب نو په دې وجه خدا سبب د زکات ته پر ده کنه چې سمره دی تجارت ولا شایده کنه ثم تزمو بالقيمه نبي حنيفه رحمه الله فده هو اتفاق تا چه جمع كوي به لشکي تو سره سره دي او لشکي فيز دي کنه يو بل ته ورګاټ کا چې کیمې نصاب پیرا کېږي هغه کنه هغه یې سبه ته وکړه که سپین در حساب نه پیرا کېږي د سره نه سپین جوړ کا کنه او کدا سوس لا چې سره در توکاوي سپین در ګرون وی کنه به د سپین در نه سره جوړ کا کنه اته ورګاټ کا چې کې نصاب باندې پیرا شي په تو زکو تیرو شي رجم کېږي به په قیمت باندې امام حنیفه صاحب باندې دا سره د خرڅوي په سپینې سارې باندې که نه به هغه ریپی ته به کسې چې سمه ریپی په باندې وشولې که نه وایندما به اجزا ایرونه په ورګړې به که نه خو په خنجر یې باندې په اجزا یې باندې په قیمت نه او دا یو روایت مو خلیفه صاحب نه حتی پیدا یو چې ان من کانه مئه درهمین ایو سره سره کنه سل ریپی دی نیم نصاب د سپینې درې زکوت نشته په ځکه چې پیران نصاب نشته سپینې درې وحمزه مسکیلا او پنځه مسکاله سره زر دی وسره پنځه مسکاله چې د سره زر مسکال بالکل سلورمه حصہ دی وسره کنه نیمان د سلورمه حصہ دی هو تبلو قیمته 100 درهمن ګرون دی چې خاصه کې به قیمت کنه سل درهمه پدې کېږي فاري زکات عنده ابو حنیفه زم په دبن زکوت شتا زکه چې داګه پنځه مسکاله چې خاص کو په دې باندې به سل درهم وشي کنه سل درهم نیم نصاب د سپینه زره نیم نصاب سره هغه و او نیم سره دغه ده کنه قیمت یې سره برابر ده خلاف له یورو چې نه په زکوت نشته ځکه چې دې زم بیر کنه بل اجزا کو کنه هغه نیم نصاب ده د بل سلرمه حساب دی نصاب ده کنه نیم نصاب نه ده سره دې سلرمه حساب سره کنه البته که سره لاس مس کاله وای به نیم نصاب هغه ده نیم نصاب هغه ده کنه چې سره جمع کې به پیران صاحب به جوړ شي هما يقولان صاحبين ويي چې المعتبر في عمل قدر معتبر پسرې درې شي پسرې شي کنه پاشه وزن ده قیمت نه معتبر پاشه وزن معتبر ده شل مسکال سره تیر وکړ چې قیمت یې سم روي کنه یا کنه دوی نیمه باندې پنځه ستې لا سپین زر دي کنه دوی به پنځه ستې چې قیمت یې سم روي کنه قیمت ته پېښ نشي کتل دا همیشه وی کنه چې پسرې درې سپین شي کنه پاسه دا وزن ده کنه قیمت کا ډیر وکړل شو کار زونی کا ګرونی دا نه کا وای چې کا یو صلی الله علیه سره کنه سپین درا دی کنه اکدر ته کا سره کنه چې نیم هغه ده نیم هغه ده کنه خو ستا په سره جمع کا کنه قیمت قیمت ته ماوي کا سره دا دې خبره کو چې حتی لا تیبو زکات فی مصنوع وزن اکل من 200 وقیمته فوق ما نواجب زکوتا ا سنت په وجه باندې قیمت زود شي نه تو سره سپین زار دی کنه پتر چلے کنه په دوی سوي درهم نه وزن کم ده خو دې نه د شای جوړ کړه ده کنه لشه دې جوړ ده غانا دې جوړ ده کنه و ا غاینګ لشه په وجه باندې کني قیمت په دوی سوي نه سیوت ده زکوت نشه پشه ځکه چې وزن کم ده کنه قیمت یې زیوتی په دوی سوي نه دا هم ویراوی کچ ټیک ته هو یو کله امام سبي کچ زون ته زون ته وی به حکومت ته چې زون ته زون ده کسه کنه هو دا زم چې کیمو چې بل ته ورجمع کوي که نه ازم په دې وجه کې چې دا هغه سملې دي هغه سملې دي که نه انا زما له مجرسه ته دا جمع په اعتبار د جنس کې جنسیت سره وي چې دا یو جنس ده نه یو جنس خو نه دا هغه خو سره ور دي دا بل سپین زار دي که نه اجنسور یې کنه په سمنیت په وجه دی پیسې په وجه باندې ووا يتحقق باعتبار قیمته مجسد تر سی په اعتبار کې مسله چې د سرې نه سپین زار جوړ کا کنه اس به یو جنسي دونو صورت ہے یا شکل پر حال بند خو یو جس ندی نه فیزم بها زم به کېږي په قیمت باندې که نه په شکل په صورت نه